دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مؤمنانو اے ایمان والو د الله نه ویریږئ د الله د حکمونو پابندي وکړئ د الله د حرامو نه ځان بچ کړئ وکونو او شی تاسو وکونو او شئ تاسو په مرګتیا کې او په ناست او پاسته کې شئ مع الصادقین سره د رښتونو خلکو رښتونی خلک سری مؤمنان دیندار د دقه دیندارو مؤمنانو خلکو سره شي ناستم دا غوي سره کوي پاستم دا غوي سره کوي دوستانه تعلق دا غوي سره ساتي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مؤمنانو اے ایمان والو د الله نه اوریږي وکونو شیطا سم الصادقین سره د رښتونو وګوره دغه سو صحابه او چې رښتیا ویلې الله دنیا کې څومره عزت نصیب ک هغه منافقانو ته وګوره چې دروغ وی الله دنیا کې هغه شرمول خو عبدالرحمن عجیبه دی یو طرف ته زیم عبدالرحمن دی او بل طرف ته نسیم عبدالرحمن دی دلته نسی عبدالرحمن عبدالرحمن ده حضرت کعب ابن مالک په دې اخر وخت کې بیا غریب په سترګو ړوند شوی نو دی عبدالله به ګرځاو د لاس نه به نیولیو او ګرځاو به او ورته به وی باباجي ماته د رسول الله حدیثونه بیانوه نو وی وکانه او د عبد الله قائد کعب ابن مالک بوتلون کې د کعب ابن مالک کعب ابن مالک به د خپلار به د لاس نیولیو او دی به بوتو قال عبد الله وی سمعت کعب ابن مالک ما وریدل د خپل پلار حضرت کعب ابن مالک نه یحدث هغه بیان کو یحدثو هغه به بیان کو حين تخلف دا هغه وخت چې دی رستو پاتې شو د رسول الله نه په تبوک کې د رسول الله نه رستو پاتې شوی دا هغه وخت به بیان کو نو یو حدثو بیان به کو ما ته د سشي بیان به کو عن قصه تبوک دا غواقی د غزوه تبوک د تبوک د واقع او د کیسې بیان به ما ته کو نو هغه مخکې تاسو مغازیو کې ویلي د لوی حدیث دی خو دی رستو وی فوالله قسم په الله ما اعلم احدا زه نه پیژنم یو کس ابلاه الله چې احسان کړي الله پاک ابلاه الله چې احسان کړي دی الله پاک پاغه باندې فی صدق الحدیث پر اختیا خبره کې کم کس چې په رښتیاو کې الله په هغه احسان کړي نو ما څوک لیدلی نه دی زه نه یم عالم نه پیژنم یو کس چې الله په هغه امتحان کړي فی صدق دغه کړي انعام کړي په هغه په هغه رښتیا خبره کې احسنه او هغه ډیر ښکلی وي مما د هغې نه ابلانی چې الله په ما احسان وکړي ما چې رسول الله ته رښتیا ووی چې صاحب زما ایس عذر نو خو د ناراستیا د وجې نه پاتې شوم او په دې رښتیاو کې الله په ما څومره احسان وکړو او الله زما څومره عزت وکړو نو ما وی چې په رښتیاو کې ودونه د بل چا دغه نه شوي عزت بنی شوي د دې وجه نه چې الله په دې رښتیا ویلو کې الله په ما احسان او نعمت وکړو نو د دې وجه نه ما تعمدتو ما قسطم نه دی کړی ویل سکه چې قسم هم نه دی کړی منزو ذکرت ذالک لرسول الله صلی الله علیه وسلم داغه وخنه چې ما ذکر کو دا رښتیا رسول الله ته الی یومی تر د نن ورځې پورې هاذا چې دادی رسول الله ته چې ما کله رښتیا ووی د هغه وخت نه تر د ننه وخته پورې ما قص نه دی کړی د څه شي قص مې نه دی کړی کذبا د دروغو کذبا ما وی دروغ څه کې چې د دروغو اراده مې نه ده کړې ما چې رسول الله ته کله رښتیا ووی د هغه وخت نه تر د نن وخته پورې ما تعمدت ما قص نه دی کړی د څه قص مې نه دی کړی کذبه د دروغو فانزل الله تعالی علی رسوله صلی الله علیه وسلم نو الله تعالی زمون توبه راولېګله توبه قبلېدل په خپل پیغمبر علی السلام چې هغه لقد تاب الله للنبي الله رجوع کړه د خپل رحمتونو په پیغمبر باندې والمهاجرین په ماجرو باندې والانصار او په انصارو باندې هغه ځکه مخکې بیانو الى قوله دا تلاوت اوکو اوکو اخر کې راځي وکونو مع الصادقین الکه د رښتیا او فیدې مولیدلې څومره ډېرې لوی فایدې وي د دې وجې نه تاسو راپاسئ او د دیندار خلکو د رښتونو خلکو ملګرتیا وکړئ وکونو شئ تاسو مع الصادقین سره د رښتونو باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله چې لقد جاءکم رسول من انفسکم خو په احساناتو کې لوی احسان چې دی هغه د جناب محمد رسول الله تاسو ته را لیږل دي چې یو لوی هستی رحمت للعالمین الله را واغشته او د دې امت لپاره دغه پیغمبر ک لقد جاءکم یقینا راغی تاسو ته تا رسول یو لوی پیغمبر خو داسې پیغمبر نه چې یا پیری دی او یا ملائکه ده نه من انفسکم د جنس استاسو تاسو انسانان یې هغه انسان دی لقد جاءکم یقینا راغ تاسو ته رسول یو لوی پیغمبر من انفسکم چې هغه د جنس استاسو نه دی او پتاسو مهربان سمره دی عزیز علیه ګران دی پاغو عزیز علیه ګران دی پاغه ما عنتم په مشقت کې پریوتل ستاسو دا تاسو چې کمی بدعملی کوي او دا غلط کارونه کوي پاغه باندې ډیر بوج عزیز علیه ګران دی پاغه ما عنتم په مشقت کې پریوتل ستاسو حریص علیکم او حرسناک دی پتاسو ستاسو په ایمان باندې ستاسو په اعمال صالحه او باندې بیا اندازې حرس کوونکې دي ټیک دا دا خو دی خو بالمؤمنین او خاص په مؤمنانو رؤوف الرحیم ډیر مهربان او رحم کوونکې دي رؤوف وی دا جوړ دی من الرأفت در رأفتنا رافت د زړه نرموالی نو دا مهربان دی په تاسو باندې حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابن الصباغ عن زيد بن ثابت الانصاري قران مجید چې را جمع شوی دی نو دا درې ځله جمع شوی دی یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې را جمع شوی دی خو د پیغمبر علی السلام زمانه کې بده سره جمع یو صورت بدل ته لیکلیو یو صورت به بل ځای کې لیکلیو بل صورت به بل ځای لیکلیو بل ځای کې به نیم صورت لیکلیو بل ځای کې به دوا یاتونه لیکلیو خو خلکو سره لیکلی یاد به هم او لیکلی به هم بیا د ابوبکر صدیق صاحب زمانه کې دا خواره واره لیکل دا راغون شو او په یو کاغذ کې ولیکل یو کاغذ کې کتاب ته جوړ کو داسې کتاب خدا ترتیب پکې نو چیرې سر کې الحمدو بیا سوره بقره خو مطلب دا دی چې راغون شو په یو ځای بیا د عثمان صاحب زمانه کې چې دینو بیا دا ترتیب ورکړی شو چې دا څنګه نن د قران مجید ترتیب دی دغه څه ترتیب ورکړی شو نو دی وی ان زید ابن ثابت الانصاریه یقینا حضرت زید ابن ثابت انصاری الکه دا سوکو وکان ممن او داود هغه کسانو نه یكتب الوحی چې هغه به لیکله وحی د رسول الله دا د پیغمبر علی السلام په کاتبینو د وحی کې مشر سړی و خام اول لمبر چې اول اکثره وحی به شي لیکله هغه به زید ابن ثابت انصاری لیکله انصاری صحابي دی د خزرج قبیله دی حقاله دی وی خپل واقع بیانوي زه کور کې ناستم د ابو بکر صدیق زمانه د خلافت ته رسول الله د دنیا نه تللی دی قال زید وی ارسل الی ابو بکر جواب راولیږه ماته ابو بکر جواب راولیږه ماته ابو بکر صدیق دا کمه زمانه کې ماته جواب راولیک مقتل اهل الیمامه په زمانه په غرضو د جنگ د اهل یمامه سره مسلمانانو چې د اهل یمامه سره کم جنگ کړیو په هغه ورځو کې د ماته جواب راولیک نو دا وی یوشتم دغه یولسم کال د هجرت خو د ابو بکر صدیق د خلافت اول کالو یولسم کال د هجرت چې د قص یمامه تاسو ویلو مخکې مغازیو کې د یمن کې یو علاقه ده یمامه وته وي دا غیزه کې یو قوم دی بنو حنیفه هغه بنو حنیفه او یو مشر سردار مسلمه کذاب هغه داوا د نبوت کړی و چې داوا د نبوت کړی و حضرت ابو بکر صدیق د خالد ابن ولید په مشرۍ کې اسلامی فوج هغه پسې ولیږ چې ویلېږه یو ډیر لوی جنگ وشو څه تقریبا تقریبا څوارلس سوه مسلمانان په هغې کې شهیدان شوي دي څوارلس سوه څوک کم ښیي څوک زیات ښیي بیا آخر کې مسلمانانو وار خطاو لیکن الله پاک بیا خپل کرم وکړو او بیا یو د تبراش یو ډیر مخلص سړی دی هغه بیا په دې دغه باندې مسلمه کذاب باندې گزار وکړو هغه مړک چې مړی که د دوی ورپرخطا شو بیا شکست وخوړه خو په دې جنگ کې ماوی تقریبا سوار لسوه مسلمانان شهیدانو او په سونو باندې قاریان هغه خلک چې هغوی ته قرآن مجید یادو حافظان د قرآن شهیدان شو چې دا شهیدان شو حضرت عمر ته فکر شو چې یا الله نن دلته کې سل یو نیم سل قاریان شهیدان شو سبا به بیا جنگي نور به شهیدان شي سبا به بیا جنگي نور به شهیدان شي نو دا خو به قرآن زمونږ نه ګډ وډ شي ځکه چې قرآن مجید خو داسې غونډ لیکلی شوی نو د خلکو په سینو کې نو جواب راولېږه ماته ابوبکر صدیق مقتل اهل الیمامه په هغه ورځو د جنګ د اهل یمامې کې چې مسلمانانو د اهل یمامې سره د مسلمه کذاب سره کم جنگ کړو په هغه زمانه کې د ماته جواب راوړي چې ورالم و عنده او د ابو بکر صدیق سره عمر او عمر چې ورالم عمر صاحب هم ناستو فقال ما وتوی خیر خو دی فقال ابو بکر نو ابو بکر راته وی د تو ګوره دی عمر ته دا مال راغی ما ته ویو چې دا قران مجید را غونډول پکار دی چې دا خوارو واره لیکلی منګه یو ځای ته را غونډ کو وی ما وتوی اے عمره د سکار سره کې چې کوم رسول الله ني کړي رسول الله را غون کړي نه دی او تیر غونډه دا ولي نو ان عمر یقینا عمر اتانی راغ ماتا فقال را تویوی چې ابو بکر ان القتل یقینا دا قتل چې د مسلمانانو ان القتل یقینا دا قتل چې دی قد استحر هغه زیات شو استحر خپل معنا کوي ګرم شو استحر هغه زیات شو یوم الیمامه پرز د یمامی بن ناس په خلکو زمون صحابه کرام ډیر پکې شهیدان شو بیا خاص کر قاریان پکې شهیدان شو نو دسه به سبا بل جنگ کې قاریان به شیدان شي سبا به نوري و انی اخشا زه یریګم ان یستحر القتل چې سخ بشي او زیات بشي قتل بالقراء په قاریانو فی المواطن په غزینو د جنگونو کې د سوچ نور جنگونه وی نو داسې به قاریان شهیدان شي نو چې قاریان شهیدان شي نو نن خو قرآن خلکو ته یاد دی فیذهبو کثیر من القرآن نو لاړ بشي زمونږ نه ډیره حصه د قرآن مجید یو صورت دی الا ان تجمعوه مگر که تاسو راغون کې قرآن مجید و انی لا ارا او زه دا خوینم یجمع القرآن چې راجمع دي شي قرآن دا قرآن مجید چې کم ماوي خور ور شا سره دومره یې سره شا سره دومره یې سره چې دا دې راغون شي نو دا ابو بکر وای ما ته عمر دا وی قال ابو بکر زید وی چې ابو بکر ما ته وی چې قلت لعمر ما عمر ته وی چې یا عمر کیف افعل شیئا څنګه وکم زه یو کار لم يفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه نه دی کړی رسول الله فقال عمر نو عمر وی چې نه هو والله خیر دا په خدای قسم دا ډیر خدي چې دا قرآن مجید منګه را غونډ کو رسول الله خو ځکه نه را غونډو غونډې نو لیکلې چې هلته خو نوې نوې وحې راتلله که اوس را غونډ کړی وي نو خلکو به وي هم دا قرآن دی هغه کمې نوې وحې چې راتله به پکې شاني حسابوله بل دا دی چې قرآن مجید کې کله ناکله آیاتونه منسوخ کېدل به نو که لیکل شوی وي را غونډ وي نو بیا به خلکو ته د منسوخ پته نه لګېدی فلم یزل عمر نو همیشه عمر یراجعنی چې بار بار براته ماته فيه په دې په بار د دې کې حتا شرح الله تر دې پورې چې کولاو کړ الله لذالک د دې جمع کولو د پاره صدری سینه زما اوس ما وی چې ټیک ده چې قرآن را جمع کول خو پکاري ورأیت الذی او ما خولی د هغه خبره رأا عمر چې لیدلې وخاغې له عمر قال زید بن ثابت زید بن ثابت وی چې و عمر عنده جالس عمر د ابو بکر صدیق سره ناستو او لا يتکلم خبرې نه کولې اوس دا کار به څوک کوي چې دا قران مجید را جمع کی مسله دلته ده فقال ابو بکر نو ابو بکر راته وی چې وزیدا انک رجل شاب یقینا ته یو سړی نوجوان او نوجوان چې دی هغه محنت کولی شي بوډا سړی محنت نشي کولی ته یو سړی ځوان عاقل او خيار او خياري ولا نتهمک او موږ څه تهمت هم نه لګو پتا او بل داري چې ته د رسول الله د وحي کاتب وي كنت تكتب الوحي تا به لیکل وحي لرسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د پیغمبر علی السلام وی حضرت نو سوکم فتتبع القرآن تتالاش وکړه د قرآن دی قرآن مجید پسې شه او د دې تالاش وکړه او فجمعه را جمع که خو چې را جمع کې نو دسې به را جمع کې زید ابن ثابت په خپل حافظ د قرآنو د یو سړی نه وومره خو په تش اورېدوم نه بیا د بل نم ووره په دیم نه بیا چې لیکلی موجود شي یو ځای کې را جمع کوی اول د انسان نه ووره وه چې کم آیات تا سره دی اتی ووره وه بیا وته وی لیکلی د سره دی لیکل هم تیواله چې کم لیکلی شوی وي یوازې په لیکلو مې اکتفا مکوه یوازې په حفظ هم اکتفا مکوه چې ورته یاد همي او لیکل شوی همي فوالله اوه نو دومره زمواري په ما واچوله فوالله قسم په الله لو کلفني کشر د زمواري اچولې وي په ما نقل جبل د نقل کولو د یو غر من الجبال د غرونو نه چې راته د سې ویلې وی چې زیاده دا غر د دې زنه یو څه دغه زیته نو ما کان اسقل دا ونه وی ډیر درون علی پما مما دا غ خبرنا امر بی امرنی به چې امر کړو هغه ماته من جمع القرآن چې هغه جمع د قرآن د خدای دا کار څومره ګران دی دا څنګه وکم خیر زم پاسیدم په دې دواړو می اعتراض وکړو قلت نو ما وتوي کیف تفعلان شیئا څنګه تاسو دواړه کوي یو کار لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم چې نه دی کړی هغه له رسول الله فقال ابو بکر نو ابو بکر وی چې هو دا را جمع کول والله قسم په الله خیر دا ډیر بهتر دی خیر دوی به ما ته وی دا کار وکړه ما به وی دا ډیر لوی ګران دی رسول الله نه دی کړی زه څنګه وکم فلم ازل اراجعه نو زه همیشه چې هغوی ته بار بار ورتلم حتی شرح الله صدری تر دې پورې چې الله کوله وکړه سینه زما للذي هغې خبرې ته شرح له شرح الله له چې کولاو کړې وه الله د هغې دپاره صدر ابي بکر و عمر سینه د ابوبکر او د عمر بس پاسېدم او دا قرآن مجید مې راجمع کو راجمع کو مې راجمع کو مې فتتبعت القرآن نو ما تعالی شروع که د قرآن اجمعه او دا به مې راجمع کو خو د څه شي نه به مې راجمع کوو من الرقاع د رقونه د رقونه رقا جمع د رقعتون ده ټوکړه د هغه ټوکړو نه سړوی همت خو اسباب نو هلته به خوارانو سره کاغذونه چرته و چرته یو نیم سره به داسې دونه کاغذ و نو دوی به قرآن مجید چې لیکه یا نور لیکل به کول نو په سرمن به لیکل په سرمن یا د کجورې دا لخته په دې به لیکل کول یا دا مخکنی لاس نه د سارو د مخکنی لاس کې دا سر کې وګي سره د غپلن غوندې اډو کې په دې به لیکل کول ها نو اجمعه را جمع کو من الرقاع د رقون رقاع جمع د رقاتون د ټوکړه د کاغذ ټوکړه د پانی یو ټوکړه یا چرته کې داسې د تیږي یو ټوکړه په هغې به یې لیکلی و والاکتاف او د هغه اوږو نه اکتاف جمع د کتف ده دا د اوږې ده د څاروي د اوږې دغه سر نه دی دا د مخکې لاس کې دا سر چې دی دا پلن دغه شي هډوکی ده ولو عصب او دا غلختو د کجورونه ولعصب او د لختو د کجورو نه عصب دا جمع ده یو ته عصیب وی عصیب د کجورې لخته کجوره به تاسو لیدلی اوږده لخته دې پورې پاڼې ختي دا پاڼې ته خلک لري کې نو بیا لخته په دې به څنګه لیکل کول که چا لیدلی د کجورې دا لخته نه ده په ویښ کې دا پلنه یي لکه دا لاس داسې پلنه یو داسې کږی پلنه دقه به خلکو دا به را لرې کړه دا سر به تې پرې کو د غدونه ځای به پاتې شو دقونه به پلنو لکه دا نو بیا به په دې لیکل کول غصب منه کوي لخته د کجورو مراد دلته د لختو نه هغه د لختو کم ویخونه نه دي چې هغه پلني وصدور الرجال او د سینو د سړونه په یاد به مم د خلکو نه اورو چې چا به په دغه لختو لیکلیو چا به په غاډوکو لیکلیو چا به په کانو لیکلیو اکثر د سنگ مرمر نه دي په دې کانو به لیکل حتی تر دې پورې د سورته توبه د آخري آیاتونه نه دي لقد جاءکم رسول من انفسکم دا ماتم یادو ټول صحابه ته یادو خو ما وی چې ما ته خو ابوبکر وای کنه یوازې په لیکل په پیاد اکتفا مکوه چې کومه پورې چا سره تا لیکلی نه موندلې نو یاد مونږ ټولو ته ما ته ما وی یادو صحابه او تم یادو خو لیکل چا سره ملاو نشو ګرځیدو ګرځیدو چې یو صحابي سره مو موندو حتی تر دې پورې وجدتو چې ما اوموندو من سورت التوبه د سورت توبه آیتین هغه دوه آیتونه د چا سره مې وموندل؟ مع خزیمة الانصاري سره د حضرت خزیمه انصاري لاندې لیکي خزیمه ابن ثابت د ده نوم دی دا هغه صحابي دی چې ده ته خلک وایي ذو شهادتین یو ده به چې یوازې ګویي وکړه رسول الله ویلو دا داسې شو لکه چې دوو کسانو دغه کړي ګوي ریاضه دې ټکی باندې ځان پویوي چې دا خزیمه دی او کدا ابو خزیمه دی خیال دې روایتونو کې مختلف دي خبره به دیو چیړي ما خزیمه الانصاری نو ما وی دلته خزیمه راغی خه خزیمه استاد بوي صحیح خبره ده خیر دا مونږه په یو ځای ولیکل په کاغذ کې چې په کاغذ کې مولیکل نو ابو بکر صدیق لم دا صحیفه حواله کړې وکانت الصحف او دغه صحیفه التي هغه جمع فيها القرآن چې راغون کړی شوی او باغې کې قرآن صحیفه هغه کاغذ ته وایي چې هغه کې قرآن لیکلی او عند ابي بکر دا د چا سره او د ابو بکر صدیق سره دا صحیفه او دا کوم راغون شوی قرآن دا د سره حتی تر دې پورې توفاه الله چې الله دې وفات کو نو بیا دویم خلیفہ څوک راغی عمر ثم عند عمر بیا دغه صحیفه دغه راغون شوی قرآن مجید دا د چا سره او د عمر سره او حتی توفاه الله تر دې پورې چې الله دیم وفات ک ثم عند حفصه بنت عمر بیا دا صحیفه و د حضرت حفصه سره چې هغه د حضرت عمر سیب لور ده د رسول الله بیبی بی ده دا د دې سره و ما دا ته وی چې دا ټکی خزیمه دی او که ابو خزیمه دی په تیر سند کې د زهری نه چې روایت کوي نو شعیب روایت کوي هغه پاس اخر لیک نه ده د لیک اخر شعیب روایت کوي د زهری نه نو شعیب خزیمه وی خزیمه نو ځکه دی وی تابعه متابعت کړی دی د دغه شعیب عثمان ابن عمر عثمان ابن عمر یو واللیس او حضرت لیس لیس ابن سعد عن یونس هغه روایت د یونس نه کوي عن ابن شهاب هغه ټول څوک دا درې واړه دغه وایي چې خزیمه وقال الليث دلته کې چې لیس روایت کوي نو ماوی د یونس نه روایت کوي نو په دې کې خزیمه دی هم دقه لیس چې روایت کوي نو دی وی حدثني عبدالرحمن بن خالد بل استاد روایت راته کوي چې هغه عبدالرحمن دی عن ابن شهاب نو هلته داسې دی چې وقال مع ابي خزیمه خیال ده دی لیس چې روایت کوي د یو استاز نه نو الته خزیمه وي د یونس نه چې روایت کوي او دقه لیس چې روایت د عبدالرحمن او هغه د ابن شهاب نه کوي نو هغه کې دی ابي خزیمه وقال موسی موسی چې روایت کوي د ابراهیم نه د ابن شهاب بل شاګرد دی ابراهیم نخعی نو دی وی چې موسی چې روایت کوي د ابراهیم نه نو هغه وی حدثنا ابن شهاب نو هغه داسې وی ما ابي خزیمه دلته ما ابو خزیمه دی د ابراهیم شاګر څوک دی موسی وتابعه او د دې موسی متابعت کړی دی یعقوب ابن ابراهیم یعقوب ابن ابراهیم عن ابیه دیم ابي خزیمه وی وقال ابو ثابت خو د ابراهیم بل شاګرد دی صاحب ابو ثابت ناغس وی حدثنا ابراهیم قال مع خزیمه دا د سره د خزیمه او ابي خزیمه شک دی مطلب دا شو درې قسم روایت را للخان یو د سی روایت دی چې دا دوا یتونه چا سره حضرت خزیمه سره شک پکې نشته دویم روایت داسې دی چې دا یتونه د چا سره د ابو خزیمه سره شک پکې نه بیانوي دا دریم روایت چې ابو ثابت د ابراهیم نکې نو دی کې شک دی دې ځای پورې تفسیر د سو د سورته توبه هغه نو استاد سے فارغ شو نو اوس د تفسیر شروع کوي د سورته یونس قال قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی فاختلط به نبات الارض تاسو د الله قدرتونو ته وګورئ د اسمان نه د باندې اوبه راووري دا ښایسته او ښکلی باران نو د دې باران او د دې اوبو په وجه باندې داسې شینکي به د ځمکه وشي چې یو بل کې سره ګډ شي یو بل کې سره ننوځي فاختلطه نو سره ګډ شي په دغه اوبو باندې نبات الارض شینکي او بوټي د ځمکې څه مطلب فختلطه فنبت بالماء روټو کیږي په دغه اوبو سره من کل لون هر قسم بوټي سه بوټي د چوي د انسان د خوراکي سه بوټي چې دینو د غواګانو د اوزو د خوراکي خبیا سوي وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی دا بل آیات دی وقالو دی کافر وی اتخذ الله ولدا الله نیولې دی د ځان د پاره اولاد چا به وی ملائکی دی د الله لوریانه چا به وی عزیر د الله زوی دی چا به وی عیسی د الله زوی دی سبحانه پاکی وایو الله لدا الله ذات د الله شان پاک دی هو الغنی دق الله بے پروا دی نه اولاد ته ضرورت شته او نه بل چاته استادان وای امام بخاری آیات ذکر کو خو تفسیر اونکه حدیث وسره ذکر نکو و پسې بل آیات ذکر کړي غالبا دا داسې کار دی چې دلته د آیات لیکلې دي اراده د دې و چې دا یو داسې حدیث پیدا کوم چې هغه د دې تفسیری خو بیا دته یا غ حدیث ملاو شوی نه دی یا الله دته سموکه نه دا ورکړي یا د خیال نه دی نو تفسیر دغه کړي نه دی کړي نه دی اوس لګیا دی اوس بل ځای ته لاړو سورۃ یونس تر واره خا د سورت یونس سر کې دي وبشر الذين آمنوا خوشخبری ورکا پیغمبر هغه خلکو ته چې هغه ایمان وروړي دي د سشي خوشخبری ورکا ان لهم چې یقینا شته د دوی د پاره قدم صدق اسې د عام معنی کو مقام د عزت د دې خلکو د پاره دی قدم صدق قدم د رښتیاو یعنی مقام د عزت عند ربهم پنیز د خپل رب دا شته دی د دوی د پاره قدم صدق قدم د رښتیاو مقام د عزت الکه دا مقام د عزت څه شی دی نو امام بخاری د دې تفسیر کوي وقال زید بن اسلم او ویل دی زید ابن اسلم چې ان لهم قدمه صدق خوشخبری ورکا هغه خلکو لا چې هغه ایمان راوړی دی د سو خوشخبری ولا ورکا ان لهم قدم صدق چې دې د دوی لپاره مقام د عزت هغه څه شی دی ان لهم قدم صدق محمد صلی الله علیه وسلم هغه محمد دی الکه الله لوی مقام در کړی دی کله چې په ورځ د قیامت باندې تاسو لاړ شئ الله داسې پیغمبر در کړی دی چې رحمت للعالمین دی ستاسو دپاره به شفاعت کوي پیغمبر علی السلام وی کنه الله ما سره وعده کړی چې زه به رضا کم خو زه به تر هغه پورې رضا نشم چې زما یو مسلمان امتی په دغه کې په جهنم کې نو د دې د پاره د مقام د عزت نو هغه مقام د عزت سره محمد صلی الله علیه وسلم الله پاک په پا انبیاو کې داسې پیغمبر د دوی لپاره منتخب کړ چې هغه ډېر لوی د دوی د دې پیغمبر د وجه نه الله دې امت ته عزت ورکړ لیکن عام استادان دا مننه نه کوي وقال مجاهد مجاهد وی قدم صدق څه مطلب خیر خیر الله تاسو له درکړې دې بیا اندازې خیر معمولی عمل بی اندازه اجر او ثواب ریا د خیال لري خ خو عام دغه دا کی چې شته د دوی د پاره مقام د عزت الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم سر کې دی کنه تلک آیات الكتاب الحکیم اوس دلته دی تاسو ته وی تلک او هذه د دې فرق کوي اے نږدې ته چې اشاره کوي دا څه به وي هذه مونږ وایو دا او چې لری ته اشاره کوي نو تلک به وایي مونږ وایو آغا نو ها تلک راضی د پاره د اشاره راضی د لره د پاره او هذه اشاره راضی د نږدې د پاره او دلته سوال پیدا شو چې تلک آیات الكتاب نو د تلک خدا معنی چې آغا آیاتونه دي د کتاب نو لکه د الله د کتاب آیاتونه خو مونږ ته نږدې دي لري خو نه دي نو د تلک ولې راوړل شو نو دی د هغې جواب کوي چې کله په قرآن کې یو ټکی د بل په ځای راځي تلک دی خو معنی څه ده هذه څه وایي یقال تلک آیاتو کتاب دی کنه نو تلک آیاتو یعنی هذه اعلام القرآن یعنی دا تلک په معنا د هذه سره شوخه دا هغه معنا به نه کوي هذه معنا به کوي دا دي هغه نخې نشانې د قرآن مجید یوې د ته دا ووې چې دا تلک په معنا د هذه سره دی او دویمې د ته دا ووې چې دا کتاب نه مراد څه دی قرآن مجید و مثله او په مثل داغي خیر الله تعالی احساناتو ته ګوره الله بارانونو کی دریابونه ډک شي دا کشته وی رواني الله پاک زمونږ او تاسو د پاره په دریابونو کې د سورلې کشته هغه کړی دي خلک په کشتو کې سوارش چې سوارشي حتی تر دې پورې اذا کنتم چې شی تاسو فل فل کې په کشتو کې وجرین بهم او دا کشته رواني پاغوي نو د اوس مونږ وې کنه چې په قران مجید کې کله یو ټکی په زید بل ټکی راځي لکه زید هذه دی خو استعمال څه شو تلکا دقه سه دلته اوس وګوره حتی تر دې پورې اذا کنتم چې شی تاسو خبره مخامخ سره ده کنتم چې تاسو شی پکشتو کې سواره شی وجرین او دا کشته رواني بهمه اوس خبره غیبه ده که مخامخ ده مخامخ ده کنه وکنتم تاسو یې پکشتو کې نو پکار خدا و چې به کوم ویلې وی نو ځکه امام بخاری وای دلته بهم دی خدا بهم په ځای د سشي راغلی دی بکم المانا معنا دا ده چې دا کشته رواني بکم په تاسو باندې ها دعواهم دا جنتیان چې کله الله تعالی جنت ته داخل کی او دا نعمتونه ویني خو داسې نعمتونه چې ما وې نه په سترګو لیدلي او نه په غوږونو اورېدلي او نه نقشه په زړونو اورېدلي نو دی به ناګانه د خولې نه بې اختیاره وځي سبحانک اللهم نو وی وکانه دعواهم دعواهم سمانه کوي دعاءهم را بلل د دوی را بلل اواز د دوی چې د جنتیانو کله ستړو شي نو دوی به وایي سبحانک اللهم بچې سبحانک اللهم وویل شي بلا تشبیه بلا تشبیه اسې پټه روانه شي او دا د دنیا دا د جنت د نعمتونه یې به او چې په کومه ګوتک دی راخله احیط بهم وی دا کشته چې کله په دریابونو کې روان یو دا چپی راشي وظنوا انهم قد احیط بهم او دی ګمانو کی چې بس او زمون خلاصې نشته دی قد احیط بهم په دی په دی ګیرو شو نو د احیط امانه منګه عام کو ګیره اوکړې شو په دوی دلته امام بخاری دا معنی کوي چې قد احیط بهم چې را نږدې شو مرګ د دوی هلاکت د دوی یو ځای کې راځي غالبا دویمه سپاره کې دي نه پیله سپاره کې واحاتت به خطیئته او ګیرو کې دا غنه ګناهونه د دوی فتبعهم واتبعهم واحد اصلي کې دا څه دی چې موسی علیه صلوات و سلام اوس بل ترسو د آیات راشي چې کله موسی علیه صلوات و سلام او یو ځای کې دی فتبعهم نو تاسو ته امام بخاری وایي که باب افعال شي چې واتبعهم یا دا باب افتعال شي فتبعهم دوه قرات دي فتبعهم او اتبعهم د دې یو معنی ده چا پسې رستو تلل واحد یو معنی دغه دی رستو براشي همدا دغه به درته رستو راشي دغه ځای کې هلکه دا ورپسې ولې روان شو ولې وی بغیا و عدوه د وجه د بغاوت او د ظلم د وجه نه نو د عدوان معنا کوي عدوان څه مطلب من العدوان دا جوړ شوی د سنه دی د عدوان نه د ظلم نه د زیاتی نه وقال مجاهد امام مجاهد وی ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم کله نا کله سړی غوسه شي خدای ما غرق کی او خزه محترم خو بیا وی بچو ته خدایم دسې کا او الله هم د ټیر لاندې کا دا خبرې کوي الله ډیر احسان کوونکی دی الکه چې د خیر دعاګانې وکړو هغه له قبلې او چې د شر دعاګانې وکړو هغه له نه قبلې که چېرې دا د شر دعاګانې الله داسې قبلولې لکه چې د خیر دعاګانې قبلې نن بر څه ختم وي تاسو کې هر یو سړی کله نه کله غوسه کې راشي ما خدای غرق کړه چې داسې کار مې کو هغه هر سړی خیرې کوي بچو ته کوي ولو يعجل الله للناس کچر زر ورکول الله خلق ته الشر شر کم شر چې هغه دوی غواړي الله ما تبا که او بچو ته وي خدایم تبا که استعجالهم پشان د زر ورکولو اغویله بالخیر د خیر لکه خلک خیر غواړي او الله زر خیر ورکي او د سې دوی شر غواړي او د الله دا شرم ورکولې نو هر څه به ختم نو امام مجاهد وی د دې څه مطلب وی قول الانسان دا د خب وینا د انسان لولده خپل بچی ته خدای دې غرق کا و ماله په مال کې الله مې د دې مال نخلاص کچې دا مال دغه دی ښه اذا غضب چې کله غصه شي سړی نو د اولاد په باره کې وي د مال په باره کې وي سوي لا تبار لا تبارک له برکت ته واچول نشي د دې د د لپاره فيه پدې کې خدای دې بچو کې مې برکت پیدا مکي خدای دی مال نه می برکت لری کی و ولعنه او یا الله لعنت په وکي خدای دا بچی می تبا کی دا مال می هلاک کی دا وی لقضی الیهم اجلهم نو پورا کړی شوی و وی دوی ته نیټه د دوی بس دستی به الله جارو کړی وی څه مطلب لا اهلک نو هلاک کړی شوی به وي من هغه څوک دوی علیه چې په چا باندې خیری شوی وي که بچی ته د خیری کړي هغه به هلاک وي او که مال ته د خیری کړي به هلاک وي ولا ماته او الله به هغه مړ کړی وي للذین احسنوا الحسنا شته دی د هغه خلکو د پاره احسنو چې هغوی ښایسته کړي خپل عمل دا ښکلی ښکلی عمل کوي دا ترجمې او دا د دین درسونه د دې خدمتونه کوي شته د هغه خلکو د پاره احسنو چې هغوی خیسته کړي خپل عملونه نو د دوی د پاره څه شی دی الحسنه حسنا دی مونږ خو عام معنا دا کوو چې شته د دوی د پاره الحسنه جنت دا کم خلق چې دا خپل اعمالو باندې خواري کوي دا مونږ خيسته کوي دا سبق خيسته کوي خپل عبادت خيسته کوي نشته د دوی د پر الحسنا جنت خدای بل شان معنا کوي للذین احسنوا شته د هغه خلکو د پاره چې هغوی خیسته کړي وي خپل عمل نو شته د دوی د پاره الحسنا نیکی شته دی د دې نیکانو د پاره الحسنا نیکی اوس تاسو به سوال وکړئ چې د دې څه مطلب دی اوس زه خوراک کوم نو ته وایې شته دی د هغه خلکو د پاره چې چا خوراک وکړ نو شته هغوی له خوراک شته دی د هغه خلکو د پاره احسن و چې هغوی نیکي کړي وي نو شته دی د دوی د پاره الحسنا نیکي نو نیکی خو له اسم شته نو دا بیا ولې ذکر کوي نو دې هغه معنی کوي نیکی خو د نیکی وکړه خو د دغه نیکی په شان د نور نیکی مشته دا نه چې تا کوم نیکی کړي د بساده کړي دا ریاضه سم مطلب دی یعنی مثلها حسنا یو نیکی خو دې وکړه خو د هغه په شان دی اجر الله د لسدر کوي د نورو نیکوم در کوي وزیاده او الله زیات هم ورکوي په قیامت کې به الله تعالی انسان ته د خپل نیکو اعمالو بدلی ورکي سو سو چنده خو ګور یوازې د اعمالو بدلی بنی و زیاده او زیات شی به الله ورکي نو هغه زیات څه شی دی مغفرتون هغه څه دی مغفرت دی مجاهد معنی کوي چې هغه وزیادتون الکه د نیکو اعمالو بدل الله بدلې درکي او یو زیات شی به الله درکي زیات څه دی چې هلته خو د ګناهونه پراته دي که نه هغه ګناهونه به درته الله مغفرت وکړي امام مجاهد دا معنی کوي وقال غیره لیکن د امام مجاهد نه بغیر نور چې وای نو هغه د زیاده معنی کوي دیدار د الله الله به د اعمالو بدلې درکي او زیات شی بم درکي نو زیات څه شی دی چې هغه د نظر الله ته النظر چې هغه کتل دي الی وجهه ذات د الله ته وله الکبریا او د دغه الله د پاره دی بړی نو معنی کوي الملک حکومت باب قوله ام بس صلی الله تعالی